دې موږ پکې ډېر ولګي چې د غیر د خیر نه بل صورت پیښ نشي نو خیر دې سره خره او یو قرباني د پروګیا فمن کان منکم مریضا پس کچری فتاسو کی او کس مریض او بی ازم نرواسی یا پتس تکلیفی د سر د سر تکلیف ورته ورپیښ شي او سر اخري نو ففدیتن د باندې فدیه لازمه ده من صيام روزي نیول دي درې روزي به نسی او صدقه یا به صدقه کوي شپږ مسکینانو ته یو نیم یو نیم سیر غنم ورکړي فمن تمتع بالعمره نو کچا تم فیدا غشتی په عمره کولو الى الحج سره د حجنا یعنی حج او عمره دواړه په یو ځل کړی دې ته کرام نه یو مخکې عمره کړه او ورپسې حج کړه حج کو نو دې ته تمتع استلامي فمن تمتع تسک چرچا فیدا غشتا بالعمر په عمره کولو الى الحج سره د حج نه ځان او کول په یو سفر کې خو عمره مخکې ورپسې حج یا دواړه په یو ځل چې حج مخکې ورپسې عمره یې غي کې سني هغه کې قرباني نشته په دوه قسم حج کې قرباني چې حج او فمس ایسر من الهدی لازم دی پده هر قسم آسان قربانی چی چی دیتا کم آسان لازم دی پده قربانی چی کم دیتا آسان کوف ورطا آسانی خوغا ورطا آسانی کچا سر برخا نسی او کبود نسیا چی جدا چی دی یو کیجی باقی برخی او تا دا قربانی ساری تلقینو دا مکی خلق هم ځان سره نه دی ځکه هلته دومره ساروي راغلي چې څومره دې پکار یا هغومره ملاویږي د شمېر نه دا که د حلال شوو ساروو د پاسه به روان دومره ساعت او ارزان په دې ځای نه ارزان دي هلته خو مونږ ته ځکه مونږ ګران دا کوو چې زر په اوو ریال نه په څلورو کې ضرب ورکړو که نن په ریال شي نه یو ملک کې مثلا په دری کې ضد دی خو تر انیزم نه ګټي نه نستا لپاره ګرځي او چې په یو ملک کې په دری کې ګری او ته پنځری کې ګټي نه ارغان نه نن ته ګټه دی را ده معمولی چې سر د لمن خري نه پنځری والا ګرځنالي درځي چې له جوړه باندې ډیر څه سلوک ریاله ګرځنالي نو مزدوری ګرانه ده یو تل تک یو جلکار که مثلا شپیتا یا والی ناغه په درې چرګان په نشي اغسته اول ته چې اتیا ریال والی سلور نیمه سلور ریاله نو انت په شپږ ریاله باندې چرګ دی نو څو چرګان یې ګټل انت اندانه په پنځه سو روپیا چرګ په اته سو په دولس سو ما د انډونیشیا مرګره ته ما کم مختار دیلم د روپیو د لوخې په پیسې ورته یو انډونیشیا سړی چې راځي خزله هغه سلوخ لکه روپیا داخله نو عرب کې ډیر ارزانی ده په سعودي عربو کې هغه برکات د په خپل سترګو ویني معمولی نه معمولی ختمار د چرګان پرې رجو د پرې خف وراس کات د کوي هغه فراقي د خپل سترګو نه یا نه سره علامه موټره آخری ورځ د عرفه راولي یعنی شپږم او ما ته ورونی یا معنی پور د آخری په دې کې چرته د قربانې توفیق وشنو سره قربانې مخکې کمخ کې نه ولري تکتا درې ورځې د مخ له حج نه نسی ورسره پس لس ورځې روزي د نسی د یو قربانې په عوض کې چې حج ته قربانې توفیق نه نو خیر دی درې روزي دې مخکې نسی او درس کې نسی دا الله خدای تعالی نو فصيام ثلاثه ايام في الحج لازم دې په درې روزي نه ول په حج کې وسبعه اذا رجعتم او یو چې کوم وخت واپس شي تاسو حج نه واپس شي خپل وطن ته واپس شي خطا مزه ورځ روزي نه سره پرمانه نه کا او چې قصر وخره نو بیا به جامع بدلی کی احرام جامع بدلی کی او بلان بیا لار بس بیت الله شریف ته طواف زیارت ورته په دې لوی اختر د حج لوی اختر دا ورسي نو په دې ورځ څلور عملونه او حاجی په دغه ورځ به استل کیږي ځکه چې مزدلفه نه راشي سار وختونه اول شیطان ولي هغه شیطان نه قربانه زیاتوي هغه قربانه نه په تصرف راځي کور والا به د حاضر المسجد الحرام دا سندگان د مسجد حرام یعنی دا حج او عمره چې دواړه په یو ځل خلق کوي چې هغه ته قران وي یا مخکې عمره کې ورپسې حج کې تمتع ورته وي دا دا خلق کوي چې دا سندگان د مسجد حرام نه د لری مراغلی ځکه دا هغه خلق په جدا عمرم کولی شي او جدا حجم کولی شي ناغوی څه ضرورت دی د خدای د رسول دا فهره چې د مکی او د مکی خوشا خلق هغه ته د میقات خلق او میقات کې دنه هغه د حج جدا کوي او عمره د جدا راځي چې د قرباني او چې د صرف چې حج سو کوي ته قرباني قربان تا اسی چې حج او عمره دواړه په یو ځل کې یا مخکې عمره کې په د میاشتو د حج کې ورپسې حج کنایي نه قرباني ده چې صرف د حج نیت یې ورسو چې کې کله دې دې تراوه هغه نه قرباني نه نو دا تمتع کو یعنی حج او عمره دواړه په یو ځل کې دا اچھا د پاره اجازه ته چې دې مقامي خلک نه مقاومي خلق دا په یو ځل نه کوي یعنی د حج دی کې عمره به دی کې او دا دا مسافر چون کار وخت راکین شي نو یې حج او عمره الله را په یو سفر کې ذالک دا حج او عمره الله را په یو ځل کول لمن ما چا دا پاره دی لم یکن اهله چنی اهل ده یعنی دی تخکلو ده خاندان او کور حاضر المسجد الحرام باشندگان د مسجد حرام چې دیني مسجد حرام او د میقات چې کوم خاص حدونه دي کوم د حرامونو ته ویل کېږي دا دې بند مزمن ته مدد کوي واتقوا الله غره د حج په مسلو کې یریږي د خدای نه په سفر کې په ناس په تاسو کې وانه او دا کدا لره ان الله شدید العقاب پیشه خیال لکو جان لو کہ اللہ تعالی کا عذاب بہت بڑا سخت ہے خدا نے وریگے ذکر دا حج و دا عمرے دا حرم دا زمکی سر تعلق تے دا حرم زمکہ کی دا گناہ ارادن لکلی کی او دا ځکه یادې دې پسې چې هلته به ښځي سړي دی پیسې دی ورغېدلې دی غلا دی دغه دی چا ته به څیزونه مې ته یو جیب کې به واچم مختلف قومونه دی د جګړې صورتونه به راځي نو د دې ټول سيزونو یاره نو خدای پاک تاسو واضح هم نو ته په دې ټول نشسته درخواست کې هغه دې ګرځېدو کې ده خدای د ځان د آیادو د خدای یاره د ویل کې الحج اشهر معلومات د مخکې آیات کې د حج او د عمرې د دواړو مشترک احکام اوس د خصوص د حج بیان الحج حج دی اشهر معلومات د حج مده خاص معلوم میاشت دی یعنی هغه ورځ چې د حج اراده پکې کول شي هغه د رکوع اختر میاشت د میانې میاشت او د لوی اختر د لس ورځې پس چا چې مقرر کړو په دې ورځ شپو کې فزان حج یعنی د حج اراده وکړو نیت وکړو او احرام وتړو نو فلا فس ورې کوچې خبرې به نه کوي کوچې معنا چې د ښځې سره به نزدېکت نه کوي نه به د ښځې خبرې کوي ولا تسو نه به زنا کوي ګناه تاسو نه فرض کړئ چې ټول ګناهونه به شامل دي بچا نغلا کول بچا غیبت کول بچا سپکای ولا جدال نه د جګړې کې د خپل مرګورو سره تل حج په حج کې اکثر د کور نه د دوستانی او به د ځانو د روپې په جګړه محلیا بل پرواد کله به تعلق انځلې او معنی وینځلې کله د مرګري سره په سیټ ناست زین ورته نه پریږي خیمو کې وای په شیطان مشته کې د دې څخه د داسې په لار کې څه د داسې ورته طواف کې د دې حجر اسود کولو کې د جګړې نو اکثر سړي لقار ورشي حاجی په دې باندې روان شي نو خطا دین دام روان شي سیری چونی ملمانی راغلی دیدینو تخکری دوی دیر التمم ما تخلق داسی ولارو التسو ذکر نو بیا کله وی د مکی خلق سخت دی او کله وی د مدینه خلق سخت دی نه د مکی سخت دی نه د مدینه سخت دی سخت طبیعت نرم کا ته خپل عبادت لته هغه خو هغه ته خدا خلق روزانه ګرځي نو کته چې یاره زه خدای کور نه مهمت نیوم زما خو ډیر مهمانه راغلی ما ته به خلک حاجي صاحب دی نو زه په ځای د خلک ما ته ولاړ نو دا تصور د ځین نه وځه التبار کار تخپل کې کلی خان کلی اثر او داسې ان تاسو سره خپل کار کوي نو طبيعت کې به قار راځي شربې سړي ورته کار کړ او اکثر داسې خلک چې ټول خو ملایان نه کړه ملایان په دې ګوري نه ټول تعلیم یافته سب زمیدار سب دکاندار سب د پټینه د سوال شي حج له حج داخله کړی روان شي هغه پوره تربیت نه کړي د تبلیغ ګرځېدو کې دا برکت دی چې سړی تبلیغ کې ګورځي د کې خیر خدمت ماده پیدا کی د کې عاجزي راشي دوی د بل مرګي خدمت کې د بل نه تقاضا نه کوي نو چې سړی ځینې یا د تبلیغ بزرګان سره د ناس ته پاس کوي یا د تقیمخ کې ګورځي نو تربیه کوي حقیقت او ډیر کام کوي د تبلیغ بزرګان نو سفر د آسان چې چا سفر نه کړی مرګور سره هغه ته سفر ګران د بل نه تقاضا کوي زما خدمت ته او کمال دا چې ته د بل خدمت ته نو د دې خبرې وایي نو فلا فمن فرض فيهن الحج چا چې فرض کا پزان ته دې میاشت کې حج یعنی اراده او نیت او نیت او اراده سره حج فرض شي فلا رفثا د پوچ خبرې باندې کوي د کینا خبرو نزدېکت د خځې سره ولا فسوق نه د ګنا کوي ولا جدال نه د جګړې کوي په حج په حج کې وما تفعلوا من خير چې څه کوي په نیکو کې یعلم الله هغه معلوم دي خدای ته یعنی چې څومره نیکي کولی شي نو دا غلطه یو عبادت په لکونی ساجيږي نفل کول شي صدقه کول شي روزي نیول شي نور څه علمي کار کول شي نو دروازه د نیکو کولاوه او یا په زرګونو په لکونو خدای ته کتاب کتاب یا نو په مسجد حرام کې په یو لاک بدلون او چې د جمع مونږ کې نه هغه په ویش لکه نو چې څومره مونږ دې کوم په کې څومره کول شي هغه څومره درته په یو لاک حسابي ټول عمر به دا پوره نه کېدل خدای غي دې له عزت ورکړي یو روپې دې په لکونو بدلېږي نو خدای وي وما تفعلوا من خير ستچ کوي په نیکو کې یا علم الله معلوم معلوم دی خدای ته وتزودوا خزان سره توخونه فإن خير بعض خلق دو د یمن نه پیسانه براتل ناغی دوی نو خو د خدای کور ته ځو د خدای مېلمانه نو چې څوک د چا مېلمه کېږي نو ځان سره به ډوډۍ ورسوي نو بیا به چې رام نو د مکې خلک به تنګول یو ته به تنبې ډګول یو بل ته به تنبې ډګول او سوالونه به یې نو موږ د خدای مېلمانه ها خدای پاک د توخین تم کړی توخم ځان سره له کال تم کار ده ارشو خطا سو جهاد الله تقاتلو چې جنگ دونه کې اته نه چې جهاد در باندې مقرر شي د جنگ جهاد نه کې قالوا ولی ولی ولی بنتو وی وی وی وما لنا ولو الله نقاتل فی سبیل الله ولد جنته من دقیقا ثلاث وقد اخرجنا من دیارنا حال لا يتمنى اختیسیو دخل کورنا کورنا رانا مشتری وعبنانا اجداسیو دخل زامنا بار بچی رانا بوتلی وخبی رانا بوتلی بوتلی رانا مشتری جهاد بنکو چې خو عادو کړه نو خدای وی فلما كتب عليهم القتال پس هر کله چې فرض شو په دې جهاد تولوا شیخ بیا د جنگ لمدل الا قليلا منهم مگر لک کسان لدی والله عليم بالظالمين خدای خبر دی د ظالمانو خبر دی مکه ما دې کړو به تختی حتی اته کسان تیار شو وی خسه جهاد د ټول بادشاہ عالم مقام وی خزه خدای پاک تاسو له بادشاہ مقرری وقال لهم نبيهم وی دې ته د دې پیغمبر شمیل علیہ السلام ان الله بشک خدای پاک قد بعث لكم طالب ملکا مقرر کو منتخب کو تاسو د طالب نه سره بادشاہ عزت طالب کې پتا ته بادشاہ دا یو فقیر سره ورنصاب دوی یا مشکوک ګډي ورور نور دنګ یا سره قالوا دي أما يكون له الملك علينا سرنگ بج بادشاہی بدتا منگا دیخو دا بادشاہ لائق نگو قریب سرے بفارنگلے دا دې لیدران ملایا نه نه یو دې ته اما يكون له الملك ذکر دی بادشاہ دی ته چې دا ګیر اخرینی تعالی او چار انګریزي سری او تغافل پر کېږي دا ډېر زیات تکو چې انګریزانو تعالی ته ولم يؤت ساعة من الماء حال دا چې نه دا ورکړې شو د تفاوتی د مال یعنی مالدار نه د غریب سړی د دې وسیله ده قال وی ورته الله مالدار څه شي من سړی فقیر خره ولا مال دا ونی هغه مالدار شي هغه مالدار خره فقیر کې په یوه کړی دا د دې مناسب به د دې د تسلی لپاره پیغمبر ورته وایي ویزه د د بادشاہ نه خدارا چې هغه صندوق چې تاسو نه دشمنان وروي چاہے کې تبرکات د موسی علی السلام او هارون هغه بدر لدی مخکې یو صندوق په دې ساعت کې د موسی علی السلام او د هارون جامع وکړ هغه صاحب هغه تورنګونو چې کوم د برا نه براتل یو مرتبه دي چې جنگ له خپل هغه د ځان ته مخ کې هغه کافرانو جنگ سره دین ډیر سره سلیم ورکول او صندوق یې کړو چې کدالو بے فند خلق دی که زنا سر راضی او بت پرستی نو چې چرته او پتی زنا کاری شروع شو بت پرستی خدای پاک د پنو قومونه مسلط او دا کوم قوم کې چې بے حیايي راغلی د خځه آزادي او زنا کاری او یې غلامان پاتې شي اخلق اخره پاتې بد کردار قوم هغه د جنگ دا مسلمان له خدای دا سزا کافر نه ان کافران خدای مسلمان نه ډیر کوي تاریخ ته سمول هغه د دردار نه مخکې نشي لږي شي او سره خدای مني رسول مني د دې حق تعلیم او د بد کردار خپل رساتي دنیا سره وتحمله الملائکه راوړ دې چې لرا ملائکه ان فی ذلک لآیات لکم فدې خبره کې مخه ولا دخلو د طرف استاس دفا او د بادشاہ د دې علامه ان کنتم مؤمنین چې چر بعد مؤمنان یې تاسو دا بل باندې ورپسې وایي کله چې تیار شو دې ټول مونږ له تعلق ته زمونږ د اساس تنور کې را پورې وتل سخت ګرمي ده وتل والد سے بتول خدای پاک تاسو باندې وازمه خپل غواړي مخ ته یې روان دی د پنس کې البته ته یو نه چې دې ته کومه بس دغه من زیات پنس خدای د استقلال معلومه دې چې په داسې لیکي کتابونو کې تلار او په درې کتاب خبره کوي نو ځان پروانه په کار دي نو خدای ټول بوس کله مگر لګ فلما جاء وجهه هو هر کله چې تیر شو د نهر نه د بادشاہ په خپل والذین آمنوا ما هو آیا خلک چې مانونه وروړي سره بدنه قالوا دعامه بسم الله رحمه الله والله مع الصابرين خدای مرګره د صبر کوونکو ولما درجو لجالو خدای هر کله چې یو تر میدان ته جالو و جنود اداری لخکر مخامخ جالو ته اداری لخکر دي میدان ته یو تر دی د مقابله د جالو ته د لخکر د پاره بإذن الله لخذو تحكم تددني غطي إيمان قتلنا أبو بريتا وجان لفتاب إيمان خلق مشورو توقع وقتل داود جالوت او داود بالخصوص دمرك جالوت بادشاہ هغه ټول پټو سر کیږي دا تندې ښکارې دا ستر دي لما چغنه کې تاو نه چو لا سي تاو چې شوق شي چې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 غي د وجه نه د دې آیات په ترجمه ورته بیا بیان کړو که تاسو ته یاد نو د مخکنو آیاتونو کې د یو حکم بیان یو د جهاد بیان او یو د خدای په لار کې د خرج کولو د انفاق د جهاد د پاره خدای پاک یو د مثالونو بیان کړل دا د خلک جهاد ته د دی او د نزي چې د مرګ نه یریږي د موږ د مرشو نو خدای پاک ورته د یو مثال په ذریعہ دا واضح کړه چې ما ته د جن د خدای پاک په اختیار کې دی د یو قوم مثال بیان کړي چې د مرګ نه تخدیدن نه خدای ټول توازن مر کړل د مرګ نه څوک نشي تښتېدلی بیا د طالوت صاحب او هغه سره د مسلمانانو مرګورو د جهاد بیان شو چې موږ مسلمانانو د لوی کافرانو سره مقابله له ډېر سره او خدای دې موږ مسلمانانو لا د ایمان او د یقین او د اخلاص د وجه نه فتح او نصرت ورکړي او دا غلو بادشاہ د یو نوجوان خپل مبارک شخص تلا سقتل شوی او دا د انفاق تخده تلار کی داری حکم دیوار ذکر کی خدا خپل واقعات چی بیان شو د مسلمانانو د قیول و دا او د کافرانو د عبادت لپاره نو د دې د بیان تخپل د حضور پاک د پیغمبرانو خبره او د حضور د فاردا د حقانیت یو لیا نه خطبه ده چې هغه سبق نه ویل د سکول مدرسې نه دا ویلې او چا استادي شاګرد او چا شاګرد چې نه وي سفرونه نه دي کړی په دغه سلسله کې او د دې دا خپل صحیح واقعات بیانوي دا علامه د دې چې دا د تدخله طرف راوړي نو چې د خدای پاک سره غره بندي ما هو پیغمبري دا تلاس تاسو دونه خدای سرګندې نو حضور دا ته وي د دې کل خبر دا بیان ستاسو پیغمبر نه خلا او ته به شک د پیغمبرانو ده دا ما تا تخل دې د پیغمبرانو بیان نه نو خدای پاک د پیغمبرانو یو مختصر یو اجمالی وضاحت کول غواړي خدای پاک دې پیغمبرانو کې ما مختلف پیغمبران پیدا کړی چاله مې عزت ورکول چاله مې بل بل عزت ورکول چا سره خدای پاک په دنیا کې فضل کړی چاله خدای پاک داسې ملایکی مقرر کړی چې مخکې ورسته ور سره ګرځېدي د عبادت بخښه دغه پیغمبران خدای پاک حضور پاک ته یادای چې د دې پیغمبرانو قومونو کې مختلف خلک راغلي دي چا هغه ایمان نه ورته او چا ایمان نه ورته نو کتا سره دا سلوک شي سود دی منو سود دی نه منو پروا نه لره دا د خدای حکمتونه دي چې دنیا کې د کافر وي او منکرین به وي او دا سلسله به تر قیامت پورې جاری وي که ټول خلق نیکان وي نو د پیغمبرانو ضرورت به نه وي ما تبا تفصیل بیګا ټول بیان کړ نو خدای پاک د حضور پاک د فصلې نه پاره وای تلک الرسل دا رسولا چې ورته اشاره شو په مخکینی آیات کې فضلنا بعضهم على بعض بهتري ورکړو د موږ بعضو د دې لپاره بعضو څوک به غوړه کړی دي د زینو نه په پیغمبرۍ کې په ټول برابر دي په درجاتو کې فرق دی منهم بعض پکې داسې د لوی درجو خاوندان دي من کلم الله چې خدای پاک هغه سره خبرې کړې دي بغیر واسطه لکه موسی علیه السلام نو هم فارق د بیان ناشي چې خدای پاک هغه سره بغیر واسطه د ملائکو خبرې کړې دا شرف خدای پاک اغلا ورکړي د زمين پیغمبر لا ورکړي ورفع بعضهم درجات او چتکی دی باز پیغمبران په نور درجو کې چاله نور عزتونه ورکړي لکه سليمان عليه السلام تخت پایا ګرځیدو مارغان او د زناور په خبرو هغه پیدو او داوود عليه السلام تم دا عزت نه ورکړ واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی زید مریم ته معجزې څرګندې ما په مریم وجه ذکر کړو چې عیسی علی السلام همیشه خدای یادین په ځای د مریم یادې او دا ته ما ټول جهان ته خای چې هغه به پلار لکه چې پلار یې په پلار ته به نسبت کېږي شو نو مور ته نسبت کوي ورکړو موږ عیسی دوی د مریم ته معجزه وایدنا بروح القدس تایید کړو موږ مضبوطیا کړو موږ کسه یو یهودیان د عیسی علی السلام ته کسه دا گمراه شي دي یهودیان د عیسی علی السلام ته دجال وي او عیسایان عیسی علی السلام ته خدای الوان او یا د خدای دی زمون د مسلمانانو لار په وینس کې ده نو وی د خدای نیاز بن پیغمبرو لکه څنګه چې زمون پیغمبر نمون تا مضبوطیا کرو دا عیسیٰ علیہ السلام تا مرگیتیا دا روح القدس تا اغا با ورسر گردی دا یهودیانو پا شرارت فاغا کوتا کی گیر شوی سپیان ورپس راولی دولس مرگیری و غم تلاولو تختید دا اغا دولس اصحابان مرگیری کوټه کې گیر کو چې کوم سړی ورپسې ورننه وتی دی خدای پاک دا غسیرا پاغه واچول او عیسی علی السلام ته خدای پاک بارو کېږي چې لا نور ورپسې ورننه وتی دی نو یو سړی دې ستنه په کوټه کې ویني قتل وکړ خو سودا وا یاره هغه زمونږه غسړې څه شو کدا عیسی علیہ السلام نو زمونږ هغه سره سش او کدا خپل سره وجلی نو چې عیسی علیہ السلام سش سړي دو او سره خو یو نو خدای پاک برستو شپږم پارا کې بیان ناشي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دي ته اشتباه وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه هغه په خپل تشک کې یاره زمون سره ورننه وته دنه هغه کدا زمون سړی ویني عیسی علی السلام سش او کدا عیسی علی السلام ویني زمون دا سره سش نو په دو کې نو څه پوری ځان په استوا کې دا یهود دمر شیطان فرقه يهوديان چې دوی اوس پورې د عیسایانو د عقیده چې يهوديان زمون عیسی علی السلام سره کېږي هیروډس بادشاہ د يهوديان په شان نو اوس یو تقریبا زه عربو کې یو اول نور لس کاله شو یا تلس